کتاب چې تاسو سره دی دا قران کریم کې د آیات بار بار راځي او دوه مطلبونه مونږه بار بار ویل دي یا مصدقا په معنا د رښتینی کون کې سره دی تورات او په انجیل کې د قران کریم تذکره او د نبی صلی الله علیه وسلم تذکره نو کله چې قران ناغه نو هغه کتابونه رښتونی کړل یا دویم تورات او په انجیل کې اصول د ایمان اصول د دین بیان شوی نو قران کریم کې هم اصول د ایمان او اصول د دین اسلام بیان شوی دي نو دا دوانه د یو بل سره موافقت کوونکي دي په دویم مقصد باندې مصدقا په معنا د موافقا سره رشتین کون کې دا کتاب چې ساو سره د من قبل انت می سوجوان مخ کې ردینه چې وران به کوم خونه پنردها علی ادبارها نو وبګرځو هغه لره په شاګانو دغه باندې او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت او یا بلانت کو ودیو باندې لکه سرنګ چې لعنت کړي مونږ په خالی والو باندې د دې څه مطلب دی من قبل ان نتمس وجوها پنردها علی ادبارها ورانول د مخونو مبصرینو لیکلی دی د انسان دا مخ الله تعالی په ډیر عجیبه ترتیب باندې پیدا کړی دی د انسان په مخ کې دا وروزی دا سیدی لکه نون او دا سترګې دا سیدی لکه سواد دا پوزه دا سیده لکه الف او میم دا سیده لکه دا خله دا سیده لکه میم دا سی جوړ شوی الله تعالی بدل دا بدل کی د اوخ خپړه د اوخ لاندې خپه یا د اس سویا خپه چې دا الله تعالی ورنه داسې دا مخونم جوړ کی من قبل ان نتمی سوجوان مخ کر دینه چې وران به کوم خونه او به ګرځو هغې در په شاګانو د هغې باندې امام بغوی رحمت الله علیه لیکلی دی مخونه ورانول داری چې ستاس په مخونو به الله تعالی ویختر او ټکی په شان د مخونو د شادوګانو باندې الله تعالی هم داسي د شادو مخ ټول چیرې هغه په ویختو باندې پټ دی پناه دی الله تعالی هم د مخونه داسې وران کی او بل یو معنا مجازي هم مراد کېدلی شي د وجوه نه مراد سرداران او مشران مخاورز خلق د دنیا دي خلک وایي دا پلانې سړی د دې پلانې قبیلې مخ دی مخ مخاوریز دی سردار دی مشر دی الله تعالی به دله دغه وران کی په نرد حال ادبارها او بګردو هغې لره په شاګانو باندې نو معنی دا شوله چې دا مخ برې داسې کی لکه سټه په سټ کې سترګې نشته دی الله تعالی برې دا مخ داسې وران کی او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت یا به وګرځو مونږ هغې در په شاګانو باندې ستاسو د مشرانو وجاهت ستاسو د مشرانو عزت او احترام به ختم شي په ذلت کې به اخته شئ او قرآن کریم کې هغه بار بار بیان شوي او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت یا بلانتکم یا بلانتکم په تاسو باندې لکه څرنګه یا بلانتکم په هغې باندې لکه څرنګه چې لعنت هم کړی په خالی والو باندې د هغې واقعه سورة البقره کې بیان شوې ده او پوره تفصیل به د هغې سوره اعراف کې راځي الله تعالی ته یو ورځ د تعظیم دپاره مقرر کړي د الله تعالی د عبادت دپاره دیو پکې اول اختلاف وکړو او بیا د هفتې ورځ د شنبې ورځ دا یې مقرر کړله خالي ورځ چې ورته ویل کېږي الله تعالی ته په دې کې وخت کار نه کوي بیا هغې د الله تعالی د او ورسره ترغیب ذکر شو ایمان ته ایمان راوړی د الله تعالی د عذاب نه وبد شي نو په دې آیات کې الله تعالی دا غي علت ذکر کړي ایمان ذکر راوړی دیر پاره چې هغه سبب جوړ شي د مغفرت د ګناهونو ستاسو او کلم چې ګناهونه معاف شي د الله تعالی عذاب بنه لري شي ان الله لا یغفر ان یشرک به یقینا الله تعالی نه بخی چې شرک وکړل شي د الله تعالی سره و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او بخی هغه گناهونه ما دون ذلک چې کم دی ردینه ما دون ذلک چې خکته دی لاندې دی د شرک نه لمن یشاء او چاته چې وغواړي و من یشرک بالله او چا چې شرک وکړ الله تعالی سره په قدیب تر اسم عظیمه نو د جوړ کړل لوی ګناه مفسرین لیکلي دي علماو د آیات په شرح کې چې ټول انسانان څلور قسمه دي اول هغه انسانان دي چې هغه کافران دي په خپل کوپر باندې مړه شي نو د هغوی حکم دا دی چې هغه به همیشه لپاره په جهنم کې وي په هغې باندې اتفاق او اجماع د علما کرامو او د قرآن کریم ډیر آیاتونه په هغې باندې دلالت کوي اول قسم د خلکو دغه دی چې کافرانی او په حالت د کوبر کې مړه شي دویم قسم مؤمنان محسنین چې چرته هم هغه ګناه نه کړي انبیاء علی صلوات والسلام او ملائک هغه ګناهونه نه دي کړي نو په دغه حالت کې هغه له مرګ راشي نو دا غیر لپاره کامل بشارت دی او د ابتدا نه به هغه جنت ته ځي دریم قسم مؤمنان دي او ګناهګاران خو لیکن بیا تائبین دي ګناه وکي او بیا د ګناه نه توبه وباسي نو د هغې په باره کې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې هغه هم د دویم قسم شان ته کېږدي دویم قسم خلکو به شان دي الله تعالی توبه معاف کړي نو د ابتدا نه به هغه جنت ته ځي او څلورم قسم دی مؤمنان ګناهګاران چې توبه یې نه کړې او مرګ ورته راشي نو په هغې کې د اهل سنت والجماعت په نیز باندې ویغفر بعدون ذلک لمن یشاء د دې مصداق هم دغه دی که الله تعالی خوښ شي نو ګناهونه به ته معاف کړي او جنت ته ولاړ شي او که الله تعالی خوښ شي نو جهنم ته وي بوزي سزا به ولور کړي او د سزا نه وروسته بیا جنت ته لاړ شي نو دا څلور قسم خلق ابن عطیه رحمت الله علیه لیکلی دي ان الله لا یغفر ان یشرک به الله تعالی نه بخی چې شرک سره وکړل شي او یغفر ما دون ذلک لمن یشا او بخی او گناهونه چې کم وي د شرک نه لمن یشا او چاته چې وغواړي او مې یو شرک بالله او چا چې شرک وکړ الله تعالی سره په قدیب تر اسم عظیمه نو د جوړ کړ ډیر لوی ګناه دا داسې ګناه ده چې الله تعالی بغیر د توبې نه نه بخي الم تر ایل الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا بل قواحت ذکر کوي د اهلی کتاب تزکیه د خپل ځان په قول سره نه په پیل سره تزکیه د خپل ځان په قول سره نه په فعل سره دا بل قباحت دی د اهلی کتاب حاصل داغه دا دی چې اهلی کتاب دا غواړي چې زمونږ صفاتونه خلقو کې او ځان پاکي ډزماری خپل ځان صفاتونه بیانوي او د بل بدی بیانوي الم ترای للذین آیتن ګوریا کسانو ته یزکون ان پوسوم چې پاکي خپل ځانونه یزکون ان پوسوم ستاینه کې د خپل ځانونو بل الله یزکی مې شاول کې الله تعالی پاکي چاله چې وغواړي تزکیه دا په دوه قسمه ده يهوديان وسنګ تزکیه کوله یو طرف ته په شرک پر بيدینه کې اختو پیغمبرانه په شهادت باندې رسول د الله تعالی په کتاب کې تحریف کا او کارونه ټول د کفر او د شرک او د بيدینۍ کول او بل طرف ته وسویل نحنو ابناء الله و احباؤه مونږ د الله تعالی زامن یو مونږ د الله تعالی دوستان یو او کله به دا ویل لن تمسنا النار الا ایام معدوده شرک به کاو او مونږ د الله تعالی دوستان یو نو دا خپل صفاتونه به کول مفسرینو لیکلی دی تزکیه به دو قسمه یو تزکیه په قول سره ده په وینا سره دا ناجایز ده او دا د یهودو قباحت او د هغې صفتو دویم د تزکیه په پیل سره نو قرآن او په حدیث کې هغې ته ترغیب ورکړی شوی قد افلح من تزکا قد افلح من زکاها الذي يؤتي ماله يتزكى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم نو دغه تزکیه په پیل سره ده یعنی ځان د ګناهونو نه بچ کول صحیح عقیده او صحیح ایمان لرل نو هغه ته ترغیب ورکړل شوی په قران کې او تزکیه بالقول چې او عمل د پکې نه او دا خبره کې چې زدا سیم زدا سیم نو دغه ناجیز دی الم تر ایل الذین ایتنو ګوره ها کسانو ته یزکون ان پوسوم چې ستاینه کې خپل ځانونو بل الله یزکی میشا بلکې الله تعالی پاکي چاله چې غواړي د الله تعالی تزکیه سره د الله تعالی تزکیه تر او د الله تعالی تزکیه دا ده چې انسان د د کوپر او د شرک نه بچ شي دغه سي د ګناهونو نه بچ شي الله تعالی ول توفیق ورکړي د طاعاتو د الله تعالی کتاب او د الله تعالی پیغمبر ته بيداریو کې نو دا د الله د لایق د تزکی د تزکی لایق خلق دغری چې د کوپر او د شرک نه بچ شي د الله تعالی کتاب او د الله تعالی پیغمبر تابعدار شي او ځان د ګناهونو نه بچ کی بل الله یزکی من یشاء بلکې الله تعالی پاکي چاله چې وغواړي یعنی د صحیح عقیدې توفیق ورکوي د الله تعالی د کتاب او د الله تعالی د پیغمبر د تابعدارۍ توفیق ورکوي او د ګناهونو نه بچ کوي من یشاء چاله چې وغواړي ولا یظلمون پتیلا او ظلم به ونه کړل شي په دې باندې په قدر د تار د اډو کې کجوري باندې په قدر د تار د اډو کې کجوري باندې پتیل عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای یو قول لغنه دار چې د د کجوري د اډو کې په چوت کې چې کم تار وي نو دغه تی مراد دی کجوري دغه د روجه را روانه ده چې کجوري م راوړلې کجوره چې کولاو کوي د پاسه د خوراک چې کوم شی ده تی لري کوي په قلاره باندې بیا د کجوري چې کم اډو کې ده دننه په دې کې یو چاوت دی په مینځ کې نو کم چاوت کې چې نری معمولی کم تار ونت کې راغلی دی هغې ته پتیلو فاربۍ کې ولا یظلمون پتیله او ظلم بونه کړی شي په دې باندې په قدر د تار د هډوکي د کجورې باندې دې ځکه یو خبره به وکړو قرآن کریم کې دا بار بار بیا راځي درې د عرب چې د یو کم مقدار د پاره یو شی استعمالی یو لفظ ته استعمالی نو هغه درې الفاظ دي یو لفظ د پتیل دی دویم لفظ د نقیر دی او دریم لفظ د قطمیر دی دا درې الفاظ په قران کریم کې استعمال شوی دي عرب استعمالی د یو شی د کمواري لپاره مونږ وای معمولی شه لږ وند کی نو هغه لږ وند کی عرب چې وته وای نو اصل کې دا سلور الفاظ استعمالی خدا درې په قران کریم کې راغلي دي یو لفظ د پتیل په قدر د تار د اډو کې کجوري باندې او دویم د نقیر نقیر چې کړه د کجوره دا کولاو کې دننه او د دې چې کوم اډو کې د دې اډوکی کی چې کما دا چاوت دی د دې په شا طرف باندې د دې چاوت په شا طرف باندې معمولی یو دا غوند کې لګیدلې په کجوري باندې په دا اډوکی باندې نو هغه ته وای نقیر او دریم قتمیر دی قتمیر کله چې دا کجوره سره کولاو کی نو په دې اډوکی باندې چاپیره یو پردی سپینه وند پردی پی وړو کې نره پلاستیک وند کې په لګیدلې نو هغه ته وای قتمیر یو لفظ عرب بل استعمالی چا قرآن کریم کې نه دی استعمال شوی سفروق لفظ استعمال سفروق د کجوره چې د کم ډنډر او د کمه غونچک نه شو کولی شوی نو پرې کجوري پرې سر پورې د کم دی نه چې دا شو کولی شوی په هغې باندې وړوکی غونده کې هغه سر پورې هغه شی نښتی هغه ډنډر غونده پسې نښتی هغې ته سفروق په عربۍ کې وایي دا سلور الفاظ عرب استعمالی د یوشي د کموالی د پاره نو دې کې معنی دا ولا یزمون پتیلا او ظلم بونه شي بدیو باندې په قدر د تار د اډو کې د کجوري باندې یو معمولی ظلم به پیو مونږ شي دغه معنی ده انظر کیف یفترون علی الله الکذب وګوره څرنګ دی جوړی په الله تعالی باندې درو وسا د يهوديانو بل قباحت پرې کې بیانېږي په الله تعالی باندې دروغ جوړای هغه هغه دروغ جوړول سری دیو دی مشرکان دی بيدینه دی قاتلان د الله تعالی له کتاب محرفین دي تحریف کوونکي دي او بیا هم د ځان تزکیه کوي او ځان ته جنتیان وایي نو دا په الله تعالی باندې دروغ جوړوي انظر وګوره کیف یفترون الله الکذب څرنګ جوړی دی په الله تعالی باندې دروغ یهودیان به ویل مونږ د الله تعالی ځامن یو مونږ د الله تعالی محبوبین یو نو دروغ څه ته وایي چې د حقیقت نه کومه خبره خلاف وي هغې ته دروغ وایي نو د دیو دا خبرې ټولې د حقیقت نه خلاف دي نو دا په الله تعالی باندې دروغ جوړي انظر وګوره کیف یفترون علی الله الکذب څرنګه جوړي دی په الله تعالی باندې دروغ وکفا به اسم مبینه او پوره دی دا دروغ وکفا به پوره دی دا دروغ اسم مبینه گناه کارا بس دا غټه گناه ده او ښکاره گناه ده د مدینې نه مدینې منورې نه څه یهودیان منافقان تلیو د مکې د مشرکانو خواته او د هغې سره معاهده وکړله د هغې سره اتفاق وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم په مخالفت باندې د مدینې نه یهودیان او منافقان لاړل مکې ته او د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې یو بل سره تعهد وکړه یو بل سره اتفاق وکړه بیا د مکی مشرکانو چونکه يهوديان خلوی لوی مليانو کنه د يهودو معنی دا ده چې هغه لوی لوی علماي کرامو د تورات لوی لوی عالمانو نو د د دغه پتو طلب کړه د مکی مشرکانو د يهوديانو د شیخانو مفتیانو ته ویلله وای مونږ تاسو نه یو تاسو کو ځکه تاسو په دغه باندې خپویږئ په دین باندې خپویږئ وای زمونږ حال دار چې کله حاجیان ناشي بیت الله ته مونږ له وخانه لالو دغه سي زمزم وبو ته ورکو او شربتونه جوړو د حاجیانو له د وخانو پي اغل وشو پای کې شربت جوړو حاجیانو صاحبان لره د بیت الله تعمیر کوه د بیت الله نه توافونه کو د خپل مشرانو دین راټینګ کړی دی دغه سي د کندو یتیمانو سره احسانات کوه جیلیان آزادو او نبی صلی الله علیه وسلم ته وی دی د خپل مشرانو دین پرې خره خپل ولی زمون سره پرې کړی دا او زوړ دین پرې خره نوې دین راوړې دی نو اوس تاسو مونږ لدا پتورا کوي چې مونږ ډېر ډېر زیات هدایت والا یو کنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دا په هدایت والا باندې دی تاسو پتو سره کوي کنه نو دا خو مولیانو کنه نو دی مولیانو ته بالکل تاسو په حق باندې یې ځکه یې تاسو بیت الله تاسو جوړوي د حاجیانو خدمت تاسو کوئ حاجیانو لا اوخانه لالول قیدیان تاسو آزادوي توافونه د بیت الله تاسو کوئ او د خپل پلار نیکه دین هم راټینګ کړی دی نو تاسو په حق باندې خو په ناحق باندې او په بل روایت کې سردار اغلی دی بیا د مکی مشرکانو چې کم بوتان واغې ته سجده مکړله نو دا آیات ا د هغې په باره کې نازل شو اوس بیانه دا آیات پټ کوي چې بچا باندې پټ کی الم ترای الذین اوتو نصیب من الكتاب ایتنو ګوریا کسان ته چور کړل شوی دا غی ته یو برخه د کتاب د الله تعالی نه یو منون بل جبت او طاغوت دی یقین کوي بل جبت په جبت او په طاغوت باندې دغه لیکلی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای د جبت او طاغوت دا دوه لوی مولیان د یهودیانو تی مراد دي یو حوی ابن اخبته او دویم طاغوت کعب ابن اشرف دا د یهودیانو لوی مولیان دا لوی لوی شیخان پکې دا نور دین مراد جبت او طاغوت نو مراد دغه دوه دي او هغه ته جبت او طاغوت ویل ځکه د یهودیانو د غیر عبادت کاو دیو بچو ته کومه پتو ورکړله هغه به اگر کړه تورات نه خلاف خو بس چې دیو بوته سو ویل بس حق ودسختو نن سبا هم ډیر طاغوتی او پارلماني مولیان هغه داسي چې هغه دغه سرکاري مفتیان دي بس چې هغه ول روپۍ ورکړي هغې لپاره فتوی ولیکي د مسلمانانو په خلاف باندې د مجاهدینو په خلاف باندې بس دغه فتوی لیکي عمر رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې د جیبت نمرات ساحر دی او طاغوت نمرات شیطان دی نور په کې ډیر زیات اقوال شته یو مینونه یقین کوي دی بل جبتی په منتر باندې او طاغوت او په هر معبود ما سی الله باندې او یقولون او وی دی للذین فباردا کسانو کې کفرو چې کافران دي کفرون مراد د مکی مشرکان تی مراد دي دغه يهوديان د مکی مشرکانو ته وای ها اولای اهدا دیو ډیر زیات خرسیدون کې دي من الذین آمنو د مؤمنانو نه سبیلا حق لارې ته د اې د مکی مشرکانو تاسو حق لارې ته رسیدونکي د دې مسلمانانو نه ها اولای اهدا دغه د مکی مشرکان خرسیدون کې دی خه هدایت ولدی من الذین آمنو د مؤمنانو په نسبت باندې سبیل حق لارې ته غیر نږدې دي هغه ته ډیر زیات ورسیدون کې دي نن سبا بعینه تاسو بری دلی کله چې دغه طاغوتی مليانو نه کله دغه پروس کال په مخ کې کال کې په اسلام آباد کې په یو یونیورسيټي کې په سونو علما او دغه مفتیان سرکاري مفتیان درباریان مولیان دغه راجم کړل د نواز شریف په حکومت کې او هغه په تور کړل د تحریک طالبان پاکستان په باره کې چې دا دا باغیان دي او دوی سره وجنګیږي دا غي په مقابل کې تاسو شهیدان یې دغه ته پیرنګي شهید وای او هغه بار بار دا وای چې مونږ د امریکای د خوشالولو لپاره او مونږ د امریکې د خبرو د منلو لپاره دومره شهیدان دا ورکړي دي نو هغه ته پیرنګې شهید وای مونږ د الله تعالی د نظام لپاره جنگیږو او بالکل مونږ باغیان یو خو لیکن ستاسو سره نظام نه باغیان او تاسو باغیان د الله تعالی د نظام نه او مخکې وخت کې تاسو دغه به هم تاسو اوریدلی و کله چې پاکستان کې د لال مسجد اپریشن شروع کیده او د جامع حبسې اپریشن شروع کیده نو په هغې کې بیا د سعودي د یو دغه راغلی سودیس دی که څه بلا ده دغه شی راغلی او په اسلام آباد کې دا ویلی د پاکستان پوج ته دعا کړې وه چې دیو سره الله تعالی امداد وکړي اوس ابل ورځ هم راغلی هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا سوار له سوه کاله مخکې چې د یهودو کم او د لوی مولیانو د سرکاری د سرکاری مفتیانو کمه دغه کومه دنده او کومه طریقه وه نن سبا هم ډیر مولیان او ډیر چیرې سرکاري مفتیان او شیخانو په غلار باندې روان دي ويقولون او ويد للذین کفروا په بار د کافرانو کې ويقولون او ويد غ مولیان للذین دا کسانو په بار کې کفروا کافران دي د مکه مشرکانو په بار کې وای هاولای اهدا دیو ډیر زیات خرسیدون کړي من الذین آمنو د مؤمنانو په نسبت باندې سبیل حق لاري ته دی په حق دی او د طالبان په نه حق باندې دی اولئک الذین لعنهم الله اولئک الذین دا کسان دي چې لعنت کړی دی الله تعالی په دې باندې و من یلعن الله او هغه څوک چې لعنت وکړي الله تعالی په هغې باندې پلن تجد له نصیره نو هېڅ چېرې به ونه مومې تا د هو د هغه لپاره نصیرا څوک مددګار الله تعالی په دې باندې لعنت کړی دی الله تعالی د خپل رحمت نه دیو لري کړی دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی په په شپږو کسانو باندې الله تعالی لعنت کړی دی زه هم په هغې باندې لعنت کوم او هر پیغمبر هم په هغې باندې لعنت ویلی دی اول چې د الله تعالی په کتاب کې زیاتې کوونکی زه پې هم لعنت وایم نور پیغمبرانو پې هم لعنت ویلی دی او الله تعالی هم په هغې باندې لعنت وایي دویمه چې په چې په جبر او په قهر سره حکومت او اقتدار حاصل کړي د دې لپاره حکومت حاصل کی چې عزتمن پکې ذلیل کی او ذلیل پکې عزتمن کی چې په جبر او په زور سره حکومت واخلي ذلیل پکې عزتمن کی او عزتمن پکې ذلیل کی درم دا الله تعالی د تقدیر دروغجن غنون کې انسان سلورم چې الله تعالی کم چیزونه حرام کړی دی هغه حلال غني او پنځمه چې چې کم سیزونه هغه زما په اولاد کې هغه څوک چې محرماتو حلالون کې د محرماتو حلالون کې او بل زما سنت پرې خودون کې دا شپږ کسان نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړل چې دا شپږ کارونه بچا کی الله تعالی په هغه باندې لعنت ویلی دی الله تعالی پیغمبرم په لعنت وای او مخکینو انبیاء علیه صلوات والسلام هم په هغه باندې لعنت کړی دی دغه حدیث مشکات کې موجود دی مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې منی ګر کړی اولئک الذین لعنهم الله دا کسان لعنت کړي اولئک دغه مليان او دغه درباري مفتیان او شیخان باندې لعنت کړي الله تعالی دا معنا غلط نه ده صحیح دغه معنا وکوي اولئک دا اسم اشاره ده اشاره پکې چاته ده نو مخکې ویل او تو نصیب من الكتاب چې هغه د الله تعالی په کتاب باندې پویږي او بیا هم د کافرانو مرګرتیا کوي نو اولئک دغه پویا کسان ډیر ډیر زیات بخیلان دي د نبی صلی الله علیه وسلم سره ډیر لوی دښمنی ده یو مقصد د مفسرینو دا بیان کړی دی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی په عربو کې بنی اسماعیل کې الله تعالی راولېږه نو دې مولیانو به خبره کوله د خپلو کشرانو ته وای زر دی چې الله تعالی به زمونږ لاس ته بادشاهي راولي دنیوي بادشاهي به الله تعالی زمونږ ته زمونږ لاس ته الله تعالی راولي نو دا به خپلو کشرانو ته ویل ام لهم نصیب من الملک یا اشتره دیو د پاره برخه د بادشاهۍ د دنیا نه پیزل لا یؤتون الناس نقیره نو په دغه وخت کې کردی لپاره د دنیا بادشاهي راشي نو ور بنه کړي خلکو ته نقیره په قدر د داغ د اډو کې کجوري باندې نن سبا سرکاري خلک داسې وایي که نه ما له وایي چې زما حکومت راغی نو زه به بیا وایي ګورم زه به بیا چېرې په سرو سپینو زرو کې ولمبوم نو په سرو او په سپینو زرو کې خلک دا وایي چې دین مراد د سپین او سره زر تی مراد دي چې د زنانې د غوګونو ته هغه سپین زر او سره زر جټ جازونو بمان او دغه سی مزایل او د سره زر او سپینو زرو د سره او سپینو ورونه تی مراد دي چې دا په خلکو باندې وبلي یهود هم دغه ټکی ویلی نن سبا هم دغه ټکی وایي پیزل لا یؤتون الناس نقیره نو خلک نن سبا حکومتي چارواکي دا وایي کنه چې مونږ بدله ولې بل مونږ جوړې کو سړکونه به جوړ کو او به به د راولو برق او بجلی بل برابر کو خو الله تعالی وایي چې دی نه کوي دا چرته هم دی نه کوي دویمه مفسرینو لیکلی دی دیو داوا کوله یهودیانو داوا کوله چې زمونږ سره د الله تعالی د خزانو اختیار مونږ ته الله تعالی راکړی سوره بنی اسرائیل سلام آیات کې براشي نو الله تعالی وی دروغ ویته ستا سره د الله تعالی د خزانو اختیار نشته او که الله تعالی تعالی د خزانو اختیار درکې نو ته به تې چاله یو روپۍ امر نه کې ځکه په ټوله دنیا کې د یهودو نه نور لوی بخیلان نشته یا درې ملک نه مراد ملک باطنی تی مراد دی د دې نه مراد نبوت دی ام لهم نصیب من الملک یا اشتره دیو لپاره برخه د بادشاهۍ نه فایزن نو په دغه وخت کې کړه دیو لپاره برخه د بادشاهۍ راشي لا یوتون الناس ور بنه کې دیو الناس د الناس نو مراد نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام تی مراد دی اغه له وخت بیا هیڅ شی ورنکی فایزن لا یوتون الناس نقیرا ور بنه کې دیو په دغه وخت کې الناس خلق ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام ته نقیرا په قدر د داغ د اډو کې د کجوري باندې اوس مې ورته وضاحت وکړه نقیرا کله چې کجوره د خوراک ته لري کړل شي او دا کم زړه بمبته او دا کم اډو کې پاتې شي نو پاره کې چې کم دند چاوت دی دغه چاوت په شا طرف باندې وړو کې داغي او مرته ویل ک مخکم نه لیدل نو سروجه را روانه ده کجوري به خامخ اخلي وای لټوي دا برته معلوم شي او په علم کې هم دا اضافه راشي ام یحسدون الناس علی علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمت وآتیناهم ملکا عظیما په دې آیت کې الله تعالی بل قواحت ذکر کوي د اهل کتاب هغه سره حسد دی بغض کینه ده د نبی صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام سره ډیر زیات لوی حسد کاو کینه کوله الله تعالی پاغي باندې رد کړي ام یحسدون الناس اید یو حسد کوي د خلکو سره د ان د اناس نه مراد نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام دي دی دا غي سره ډیر زیات حسد کیا علا ما آتاهم الله من فضله په دی وجه چې ورکړی دی الله تعالی من فضله هغه تر خپل مهرباني نه نبی صلی الله علیه وسلم له الله تعالی نبوت ورکړی دی او هغه اسرائیلی نه بلکې هغه بنی اسماعیل کې راغلی په عربو کې راغلی دغه سي د من فضله نه مراد قران او سنت دی الله تعالی یعنی وحی منتقل شولا د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل ته نو دیو د هغې سره ډیر زیات حسد کوي نو په قد آتینا آل ابراهیم الکتاب الله تعالی په هغې باندې رد کوي او دې کې په عبارت کې تقدیر دی اصل لسره کچری تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم سره دا حسد کوي په دی وجه باندې چې الله تعالی په غي باندې وحی را لګلې ده الله تعالی ول پیغمبري ور کړې ده الله تعالی ول کتاب ور کړې ده تاسو په ډېری په لوی خطای باندې ولی زکه وقد اتینا آل ابراهیم الكتاب یقینا ور کړې مونږه اولاد د ابراهیم علیه السلام تل کتابه الف لام به کې د جنس لپاره دی د استغراق لپاره یقینا ورکړی مونږ اولاد د ابراهیم علیه صلوات و سلام ته ډیر کتابونه ول حکمت او پیغمبري و اتیناهم ملک عظیما ورکړی مونږ هغه ته بادشاہی لویه مطلب د جملې سره مطلب د آیات سره حاصل دار چې تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه کرامو سره د دیو جن حسد کوي چې الله تعالی دیو ته دغه فضیلتونه ورکړي دي نو دغه فضیلتونه خو تاسو مشرانو ته هم ورکړل شوی دغه فضیلتونه خو ستاسو مشران ته هم ورکړلی شي ولې د سره حسد کوئ دویم مطلب د جملې دا دی که دغه نعمتونه ستاسو په نیز باندې اسباب د حسدي که دغه نعمتونه ستاسو په نیز باندې اسباب د حسدي نو بیا خو په کار دار چې تاسو د خپل مشرانو پیغمبر پیغمبرانو سره هم حسد وکئ تاسو سر حسد په دی وجه کوي چې الله تعالی ته پیغمبري ورکړی ده الله تعالی ته کتاب ورکړی دی نو دا کتابونه او دا پیغمبریان او دغه بادشاهي خو ستاسو مشرانو پیغمبرانو ته هم ورکړل شوی و چې تاسو هغه پیغمبران منئ دیو د خپل ځان نسبت کاو کنه ابراهیم علیه السلام ته خپل ځان نسبت کاو نو تاسو خو بیا خپل مشرانو سره حسد وکي کنه که دا اسباب د حسدي نو بیا هو به کار ده چې خپل مشرانو د انبیای علیه السلام سره هم حسد وکي فقد اعطینا فقد اتینا پس یقینا ورکړی مونږه اولاد د ابراهیم علیه السلام تل کتاب کتابونه والحکمت او پیغمبري و اتیناهم ملکا عظیما په دې کې اشاره ده بادشاهی د یوسف علیه السلام ته او دغه سی بادشاهی د داوود علیه السلام د سلیمان علیه السلام ته الله تعالی د بادشاهی نو خو غلم ورکړی ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه کفا بجهنم سعیرا په دې کې ردیو د مشرانو احوال الله تعالی ذکر کوي او دو اقسام ذکر کوي داغي امنهم من آمن به نو بعض دغه اهل کتاب د يهوديانو نه هغه دي چې ایمان راوړی دی به په دې باندې ومنهم من صد عنه او بعض هغه دي چې مخه ګرځولې ده نه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې بعضو کې ایمان راوړی دی عبد الله ابن سلام رضی الله عنه او د هغې نور مرګري هغې ایمان راوړی و ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وکفا بجهنم سعیره او پوره دی دغه جهنم سعیره اور بل کړلی شوی په دې آیات کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته حاصل له تسلی دا ده د آل ابراهیم په باره کې او دغه نعمتونو په باره کې یهودیان دوه ډلې شوي مخکې هم نو ای پیغمبر ستا په باره کې هم دا خلک دوه ډلې کېږي مخالفت به دې کوي په دې باندې خفه کېږم وکفا به جهنم سعیر او پر جهنم اور بل کړی شوی سعیر په معنا د مسعر سره دی بل کړی شوی او په دې کې اشاره ده ته کدی يهوديانو ته په دنیا کې عذاب اون رسیږي نو الله تعالی وایي د دې لپاره د جهنم عذاب پوره دی ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا یقینا کسان چې ګبره کړي بیا آیاتنا زموږ په آیاتونو باندې سوف نصليهم نارا زر دې چې داخل وکوم دوی لره اور د جهنم ته تخفیف یې اخروی کلما نزجت کلما نزجت جلودهم نو کله چې سټکور شي سرمنې دیو په یوه ورځ کې به دیو ته اویا زره پوستکي را بدل کړی شي اویا زره پوستکي دې کې سوال دا راځي الله تعالی خو په دې باندې قادر دی چې وی څرمنې ته عذاب ورکړي همیشه لپاره نو د څرمنې په بدلولو کې حکمت سره نو مبصرین لیکلي پای کې حکمت دار کړي چې یو څرمن وسوځي او په هغې باندې د لاندې بله راښکاره شي نو هغه تنکیي کله د انسان یو سزه وسوځي او یا خوک شي نو هغه سرمن تی لري شي بیا د لاندې نه بل تنکی سرمن پر راشي نو بیا چې هغه دغه کې نو هغه ډیر زیاته خوګيږي نو مړه دا شول چې په یو ورځ کې ودیو ته او یا زر سر او یا زر سرمن بدل کړی شي نو دیو ته با د هغې سوزش او ډیر زیات عذاب ملاویږي ډیر زیات عذاب به ته ملاوي د جهنم حالات هغه ډیر زیات سخت دي او موږ هغه بار بار بیان کړی دي کلما نزجت جلودهم سټکوره بشي اوس او بس وځي سرمنې دی بدل لهم جلودن غیره نو بدلی به کوم دی ته سرمنې غیره سوا دا غینه لیذوق العذاب دیر پاره چې اوسه کړي عذاب ان الله کان عزیزا یقین الله تعالی زور اور ذات له حکیم حکمتون والده او د جهنم اور زر کاله بل کړی شو د الله تعالی پیغمبر وای تک سور شو بیا زر کاله بل شو نو تک سپین شو او بیا زر کاله بل شو نو تک تور شو اوس هم په شان د تکي توري تیارې باندې دی د جهنم ور الله تعالی دې موږ او تاسو ټول بچ کی کله چې محشر ورځ شي نو د جهنم ور دا به د محشر نه چاپیره کړل شي او د جهنم ور به دومره زیات زور کوي حدیث کې راځي یو تاب جهنم یوم ذل 70 الف زمام ما کل زمام 70 الف ملک یجرونها د جهنم ورته به او یا زره واګیا چولې شوی زنجیرونه خو هغه د الله تعالی واګي دي او یو واګي به او یو زر ملایکو نیولای او دا به راوستل شي جهنم دا به زور کوي الله تعالی ما پرېږدي چې دا خلک زه وخورم الله تعالی به دغه کنټرول کړی او په جهنم کې بیا ماران لړمانان د الله تعالی مختلفې سزاګانې دومره یو یو لړم دی دومره یو یو مار دی پکې غونډل دی پکې لکه د اوښ امره په هغې کې دنده بیا خوراک سکاک هغه ډیر زیات عجیبه دی خوراک سکاک داره چې ډیر کلونه به د جهنمی چغه کوي چې الله تعالی زه تګیم نو سورې کهب کې وداغي واقعیا راشي الله تعالی بیا فرمای چې دیو ته و ای یستغیث یغاث بماء کلمه یشوی الوجوه بیس شراب و سات مرتبقه د دیو आवाज به قبول کړل شي او به به تراوړل شي نو کله چې وس کی په حدیث کې راځي په قران کریم کې مرضی یشوی الوجوه دا مخ به ورید شي داغینه او پر روایتو کې راغلی دی دا سرمن به په سر باندې پورته وړي او د لاندې سرمن به رزنی نخکته را دغه شي راو وړي دا او کله یتجرعه ولا یکاد یسیغه ګټ ګټ به تیرې تیرولې به نشي خو لیکن کله چې ګټ ګټ تیر کی نو وقت تا امعاهم کلمی به تلان نخکته وي الله تعالی دغه حالت مونږ تاسو بچو ساتي په جهنم کې غرونه دي او یا کاله څلوېښ کاله په هغې باندې به جهنمي پورته ور رواني کله چې سر ته ورسیږي واپس به ترې راتاو کړلی شي ښکته واپس پکې روان شي په هغې کې صندوقونه دي د د جهنم د اور صندوقونه په هغې کې به خلک بند کړلی شي خارخ به په جهنمیانو باندې ولګولی شي ځان به ګرۍ اډوکې به لاندې ځان نه ښکاره کړي نو الله تعالی نه به پوښتنه وکړي الله تعالی دا عذاب دې راونې په څه باندې مقرر کړی دی وای تاسو مؤمنان مسلمانان ته په دنیا کې تکلیف ورکړیو کله ما نزیجت جلودهم نو کله چې سټکورې شي سرمنه دي دیو بد الله هم جلودن غیره بدل به کوم دیو ته سرمنی غیر علاوه دغه نه لیذوق العذاب دیر پر چوسه کې دیو سزا لره ان الله کان عزیزا یقینا الله تعالی زور اور دی حکیم حکمتون والده الله تعالی زور اور دی په الله تعالی باندې څوک زور اور نشته والذین آمنوا وعملوا الصالحات دا د مخکې مقابل له بشارت بشارت اخرویه نو مخکې اهل کتاب چې د الله تعالی کتاب نه دی منلی د الله تعالی پیغمبر خبرې نه دی منلی نو هغه ته تخویب اوس داغه په مقابل کې کامل ایمان والا صحابه کرام او داغه متبعین خلق هغه ته کامل بشارت والذین آمنوا وعملوا الصالحات یا کسان چې ایمان راوړل عملونه کړی دي نیک په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې سندخلهم جنات زر داخل وکم غیر جنتونو ته تجری من تحت الانهار بهږي ولاندې دغې نه ولی جناتین باغونه دي جناتین بنگلې دي او لوی لوی محلات دي حدیث کې دغه وضاحت بیان شوی دی ان فی الجنه لغرفن د الله تعالی پیغمبر په جنت کې داسې بنگلې دي لمن هي یا رسول الله اې د الله تعالی پیغمبر دغه بنگلې او دغه باغونه د چا لپاره دي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام چې د چا اخلاق خي خوږ جبي ات اطاب الکلام خي خبرې کوي خوږې خبرې کوي د الله تعالی د دین سره مطابق خبرې کوي و اطعم الطعام او مسکینانو غریبانو ته خوراک ورکوي او و ادام الصيام روزې نسی وصلى لله بالليل یو د شپې د الله تعالی د رضا لپاره منځونه کوي والناس نیام چې خلک کودی او دا پاسېدلی دی د الله تعالی د یری د وجې نه مونځ کوي دا حدیث ترمذي کې ذکر دی سندخلهم داخل وکدیو لرا جناتین جنتون تا تجری من تحت الانهار چې بای ګلان دي داغینه ولی د دې دوه درې مطلبونه بیان شوی دي یا د ونو لاندې دي من تحت هل انهار من تحت اج... من تحت اشجارها دا غي د ونو لاندې یا دا غي د بنگلو لاندې او یا من تحتها معنا دار دا غي په تصرف کې وي خالدین پیها ابدا همیشه وي پای کې همیشه همیشه لهم پیها ازواج مطهره دا غي لپاره وي لهم د دې جنتیانو لپاره پیها پر باغونو کې ازواج بیبیان مطهره پاکی کړل شوی د بد اخلاقی نه د حیض او د نفاس نه او دا غي صفت په حدیث کې راغلی دی بار بار مینه ته ویله چې دومره خیسته حورې دي چې او یا جوړې کپړې واغوندي نو دننه بیا هم په پندو کې مازغه ښکاري او دغه سي دومره خیستری د الله تعالی پیغمبر ویا که یو خوره جنت د جنت نه راخکاره شله دنیا ته نو دا ټوله دنیا به د خوشبونه ډک شي او د جنت د یوی حوره یو لو پټه صرف په دنیا او په دنیا کې چې سدي داغي قیمت نشي ادا کوله لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ذلا ذليلا او داخل وکوم دی دار ذلا سور ته ذلیلا همیشه هغه سور د همیشوالی ته ذلا ذلیلا ذل ممدود په ولایت کې راغلی دی وګده وګده سوري دی او ډیر سوري دی چې هغه ختمېدو والا نه دی هغه سورې څومره دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د انس رضی الله تعالی عنہ نه نقل لی ان فی الجنه لشجره یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها نبی صلی الله علیه وسلم فرمای په جنت کې داسې ونشته دی چې هغه یو څنګه دومره زیاته وګده ده چې سل کاله دا غینه یو سړی په سورلۍ باندې سور شي او روان شي نو دا غي سورې به ختم نشي دومره زیاته سل کاله یو ونه دومره ده څنګه دومره وګدره چې سل کاله صحیح حدیث تیر بخاری زوب پکې نشته لري چې سل کاله په اسبانی څوک سور شي او داغې نه سفر روان شي نو هغه به ختم نشي او ونی بیا څنګه ني دا الله تبارک تعالی پیغمبر وای وای ما فی الجنت شجره الا وساقها من ذهب د جنت چې کومه ونی دي نو د هغې ساق د هغې کومه پنډۍ ده د هغې کومه تنه ده د هغې کومه جرلې دي د هغې زیلې دي نو هغه د سرو زرو دي دا نه چې عام د دنیا په شان کې ونی دي هغه ډېرې عجیبه ونی دي د الله تعالی پیغمبر وایي وساقها من ذهب د هغې کومه پنډۍ چې د هغې کومه تنه ده نو دا ول سرو زرو حدیث ته ترمذی کې راغلی و ندخلهم داخل وکړو د رجل ذلیل هغه سورو د همیشوالي ته